چې په دې امت کې به بعضې خلک بدنصیبه وي هغه به د اسلام نه ووړي مسلمانان به یو اسلام به پریدي مرتد بشي تاسو به وایې چې دا خسان مرتد شو دی خو چې دی اسلام ته نقصان ورسو د اسلام خدمت ته نقصان ورسو وی نه پروا مه کوئ چې دوه کسه د اسلام نه ووړي څلور کسه به الله د دین خادمان راولي او چې څلور د دین خدمت پرېښوده اته کسه به الله پاک د خدمت لپاره هغه راولي استاد به دام وي چې کم سړی درس کوي ادم دا وایي چې دا زما توره نه ده دا د الله کرم دی چې الله په ما دا کار کوي که زه نیم څلور به راشي داسې طالبان هغه دی دا وایي دا د الله کرم دی چې الله زه کینولیم نن که زه سبق ته رانشم دوه نور راشي خو دا د الله کرم چې الله ماته دا موقع راکړه یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو ای ایمان والو من یرتد سوک چې واوړید من یرتد دا سوک چې مرتد شو سوک چې واوړید او دا سوکی منکم چې هغه ستاسو نه یو مسلمانی کلمې والی او هغه مرتد شي او واوړي د څه نه واوړي عن دینه د خپل دین نه د اسلام پریدي او لاړ شي بل مذهب ته واوړي دی اسلام ته نقصان نشي رسولی ولی فسوف یأتی الله زر دی چې الله به راتللو کی فسوف یأتی الله زر دی چې راتلل بو کی الله بقوم په یو قوم الله به یو بل قوم پیدا کی یو مخلص څنګه یحبهم داسې قوم یحبهم چې الله به محبت کوي د هغوی سره الله به د هغوی سره محبت کوي ویحبونه دویم صفت او هغوی به محبت کوي د الله سره الله به د دې دین د خدمت لپاره داسې خلک راولي چې الله به د هغوی سره محبت کوي او هغوی به د الله سره محبت کوي نو که د دین مراد عام والی هم صحیح ده هره زمانه کې چې څوک د دین خدمت کوي او د دین د خدمت نه واوړي دې نقصان نشي رسولی شپاړس به الله نور د دین خادمان پیدا کړي او که د دین مراد دا والی چې په دې امت کې څوک مرتد شو الله تعالی به د دوی د مقابلې دپاره داسې خلک راولي چې هغه خلک به د الله هم خوښي او د دوی به الله خوښي څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم لا په دنیا کې و د هغوی آخري وخت و دقه وخت کې لانجه شروع شوه هغه بنو حنیفه نه دي د هغوی یو مشر و مسیلمې کذاب هغه دعوه د دغه وکړه د نبوت چې زه پیغمبر یم او هغه د هغه ځای نه خط راولیږه رسول الله ته چې دا نیمه ځمکه زما ده او نیمه ځمکه ستا ده په نیمه ځمکه به زه پیغمبري کوم او په نیمه به ته دا دوه کسه رالل رسول الله ته خیر هغه ډېره لویه واقع ده تاسو ته به راشي رسول الله ورته وایي چې دا ځمکه نه زما ده او نه ستا ده دا ځمکه د الله ده او چې چا له یې خوښه شي الله یې ورکوي هغه ته خو دلته رسول الله بس بیماری وه موقع هغه ته میلاو نه شو چې هغوی سره جهاد کړی وي دلته یو بلو بنو اسد قبیله ورته وایي د هغې سردار هغه هم دعوت بدبخته د نبوت وکړه دا به دغه اخري وخت دی طلحه ورته وایي هغه طلحه ابن خویلد هغه هم دعوه د نبوت وکړه دیخوا یو بل قوم دی مزجج قبیله ده د هغوی سردار راپاڅېده اسود عنسی هغه هم دعوه د نبوت وکړه دا قوم هم وپسې شو زنداباد یې وپسې وي په دې کې د رسول الله په ژوند کې یو مجاهدو فیروز دیلمی به ورته وي هغه ورغی د ده ځای ته ولته قتل کو د قتلولو سره رسول الله ته وحی وشوه چې دقسې فیروز ولګېده او اسود عنسی قتل کو رسول الله صحابه ته خبر ورکوي فاز فیروز نن دا خبر شو سهار له رسول الله د دنیا نه بس دغه شو بیا چې ابوبکر صدیق خلیفه شو نو دا درې دغه نه دي درې جوماتونو والا یو د مدینې جومات والا چې مدینه ده دویم د مکې جومات چې دا د مکې خلک دي او دریم چې دی نو هغه جواسا ورته وایي دا بحرین علاقه نه ده دا درې جوماتونو والا خلک په خپل دین بلقرارو دا نور ټول قبایل دغه شو څوک مرتد شو چا انکار د دغه نه وکړو د زکات نه نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د ابو بکر صدیق چې توره وکړه او دې خلکو پسې وروته د مقابلې دپاره او د دوی سره جهادونه وشو بیا دوی صحیح شو نو دا خلکو مرتد شو الله د دې د مقابلې د پاره ابوبکر صدیق صحابه هغه راوستل هغه ابوبکر او صحابه چې الله د دوی سره محبت کوو او دوی د الله سره کوو فسوف یات الله زر د چراب ولی الله بقوم یو قوم د دې دین د خدمت لپاره یحبهم چې الله به محبت کوي د هغوی سره ویحبونه او هغوی به محبت کوي د الله سره دا مؤمنان به څنګه یې لکه دا د مؤمنانو صفت دی ښه ازلتن ازله د دې یو مفرد راځي ذلیل مونږ پښتو کې ورته لکه پلانې سړی ذلیل دی د عزیز او د عزتمن مقابله ده لیکن ازلتن د دې یو مفرد راځي ذلول د ذلول معنا کوي نرم نو دلته معنی کوي نرم او پاسته ازلتن چې دا به څنګه نرم وي پاسته وي علی المؤمنین دا علا په معنا د لام سره دی علی المؤمنین د مؤمنانو دپاره یاره وروره چې مسلمان ته خو یې ورمخکې که نه نو دا ټیټ سر به یې نیولي یا داسې دیندار هم دې ته وایي چې د مؤمن مقابلې له ورشي نو دا سر یې داسې ټیټ یې نرم پوس چې مسلمان پې څه کوي اپې کوه پرش نه کوي د صحابو هم دقه شانو چې صحابه به یو صحابي به بل ته ورمخکې شو نو بیا دغه و نرم ازلتن چې هغه به نرمي پاسته به علی المؤمنین د مؤمنانو دپاره اعزتن او سخ به اعزتن او سخ به علی الکافرین په کافرو باندې کافر ته به دې سر نږدي یجاهدونه هغوی به جهاد کوي د دې بېدینه خلکو سره فی سبیل الله په لار د الله کې ولا یخافون دوی به نه یریږي لومت لائم د ملامتیا د ملامتګري نه هلکه جهاد مه کوې دا مه کوئ دې پروا هم نه کوي دی هغه خپل کار کوي یه وروره چې داسې صفت در کې پیدا شي چې ته د الله سره محبت کې او الله تا سره محبت کوي ذالک فضل الله دقه د فضل د الله یؤتیه الله ورکوي دا خپل فضل من یشاء هغه چاته چې د هغه خوښه وشي والله الله پاک چې دی واسع پراخه دی خزانه داغه او علیم خبر دی په هر چا چې دا حقدار د فضل دی دا حقدار د فضل نه دی بیا مسله ده مؤمنانو د کافرو سره دوستانې مه کوئ ښه ستاسو د دوستانو درې ځایونه دي بس د الله سره دوستانې کوئ د رسول الله سره دوستانې کوئ او د مؤمنانو سره دوستانې کوئ بس دا نور پرېږدئ انما ولیکم الله یقینا دوست تاسو الله دی دوست هم هغې ته وایي چې څوک ستا خیرخواه وي هلکه الله ستا خیرخواه دی رسول الله ستا خیرخواه دی مؤمنان ستا خیرخواه دي انما ولیکم الله یقینا دوست ستاسو هغه الله دی ورسوله او د الله رسول دی دوه شو والذین او هغه خلک آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی حقدار ستا د دوستانی الله دی الله سره دوستانه کوه حقدار ستا د دوستانی رسول الله دی هغه سره دوستانه کوه او حقدار د دوستانه ستا چې دی مؤمنان دی د دوی سره کوه خو کم مؤمنان دا یو دی ار مؤمن نه چې ځان ته خالی مؤمن وی الذین هغه مؤمنان یقیمون الصلاة چاوی ادری منځ د مانځه اهتمام کوي ګورې کم سړی چې ځان ته مؤمن وایي خو هغه بېلمازی د بېلمازه سره دوستانې مه کوې ځکه چې بېلمازه سړی د ځان دوست نه دی د ځان خیر نه غواړي د ځان دشمن دی نو ستا به څه خیر وغواړي یقیمون الصلات چې هغوی اودری مونځ په اعمال بدنیو کې مونځ ډېر اوچت شی دی نو دی ذکر کړو ویؤتون الزکات او هغه ورکوي زکات د زکات اهتمام کوي کم سړی چې مونځ هم کوي خو زکات نه ورکوي ده سره هم دوستانه مه کوی دا ظالم دی ولې ظالم دی د فقراو د غریبانانو چې کم حق دی هغه دی نه ورکوي نو د ظالم سړی چې ظالم وي هغه خو قابل د دوستانې دی نه چې د مانځه اهتمام کوي او زکات ورکوي او بل دا دی ګورې د نخرو والا سره دوستانې مه کوئ ښه چې هغه نخرې د باندې کوي په تا ځان اوچت حسابوي چې د له راشم ته به خدمت کې او چې وله ورشم ته به خدمت کې دا ځینې خانان چې دوی سره هم دوستانې مه کوئ قابل د دوستانو نی وهم راکعون په داسې حال کې چې هغوی عاجزي کوونکي وي د راکعون یو معنا ده رکو کوونکي خو دلته معنا هغه مه کوئ دلته معنا کوي عاجزي کوونکي ومن یتول الله او چا چې دوستانه وکړه د الله سره ورسوله او د رسول د هغه سره والذین آمنو او د هغې خلکو سره چې هغوی ایمان راوړی دی نو دې ته به تاسو څه وایې حزب الله د الله ډله د الله پارټي فان حزب الله یقینا ډله د الله چې ده هم الغالبون هماغوی غالب دي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو ای ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا په ټوقو ولعبا او په لوبو دا کم خلک چې ستاسو د دین پورې ټوقې کوي مسخرې کوي او لوبې او خنداګانې وسره کوي دغه خلک د ځان لپاره دوستان منیسئ خدای دې که که هغه یهودي او که هغه عیسیاني او که هغه دا نور کافرانی منیسئ تاسو هغه خلک چې هغوی نیولی دی ستاسو دین هزوا په ټوقو ولعبا په لوبو الکه دا څوک دی چې زمونږ د دین پورې ټوق هم کوي او زمونږ د دین پورې لوب هم کوي من الذین د هغه خلکو نه اوتو الکتاب چې هغوی ته ورکړی شوی دی کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه چې هغه یهود دي او نصارا دي دا والکفار او دا نور کافران دا د ځان دپاره منیسئ اولیاء دوستان دا اولیاء آغا لا تتخیزونه دی دا غی دویم مفول شو الکه دغه قسم خلق د ځان د پاره منیسه اولیاء دوستان د الله دشمن د مؤمن دشمن ته څنګه د ځان د پاره دوست کې واتقوا الله د الله نه او یریږئ ان کنتم مؤمنین که شریعه تاسو ایمان راوړونکي او د دې خلکو د دشمنۍ د یو دا نښه ده هلکه په مونځ څومره ښکلی عمل دی تاسو چې مونځ کوئ دا بد عمله ستاسو د مانځه پورې خاندي نو چې یو سړی ستا د مانځه پورې خاندي نو هغه قابل د دوستانې دی و اذا نادیتم کله چې تاسو اواز وکئ الی الصلات مانځه ته مانځه ته اواز وکړي یعنی اذان وکړي نو اتخذوها دی اونیسی هغه هزوان په ټوقو ولعبا او په لوبو که اتخذوها کې دا ضمیر مانځه ته راجع کې هم صحیح ده اتخذوها دی اونیسی دا مونځ هزوان په ټوقو ولعبا په لوبو د مانځه پورې دوی لوبې او ټوقې کوي یا اتخذوها کې ضمیر راجع کې د اواز ته اذان ته چې اذان کوي د اذان پورې ټوقې کوي د مکې کافرو دارنګې د مدینې یهودو چې اذان به وشو د اذان پورې به دغه کولې ټوقې کولې خنداګانې کولې یو ځل یو مؤذن اذان کو وی په دې مدینه منوره کې یو عیسیو خو هغه سرټیټې ژوند تیرو سرټیټې لکه زمي چې ورته وایي نو اذان کېده نو دې ذاتې شرالل اشهد ان محمد رسول الله چې دې ځای ته رالل او دې پورې دې ټوقې کوي چې دا خو دروغ وی احرق الله الکاذبه الله دې دروغجن وسوځوي په اور الله دې دروغجن په اور وسوځوي چې بېګا له کتل اوده دې سره د بچو د ده په کوټه اور ولګېد چې اور ولګېد سره د خپلو بچو دغه شو وسوځېد ذالک دا خبره الکه د دې مانځه پورې ټوقې ولې کوي یا د دې اذان پورې ټوقې ولې کوي بانهم قوم په دې وجه چې دا یو قوم دی او لا یاقلون دوی پوهیږي نه دوی کې عقل نشته لکه مانځه کې چې کوم حکمتونه دي یا د اذان د بیلې بیلې کلمې ته ګورئ د بیلې بیلې ته چې څومره د خیر او د برکت کلمه ده او ته ناپویا راځي او دې پورې خاند دی قل ته ورته ووایه بیا دې دا طریقه د دعوت یو کس دې تاسو له قوم دې دعوت ورکوي مسلې ورته بیانوي بیانوي بیانوي هغوی به درته یو څه وایي تاسو به بل څه وایې تاسو دلایل بیانوي د هغوی د اعتراضونو جوابونه کوئ کله لږ ورمخکې شئ دوی به تاسو ته وایي زمونږ ستاسو عقیده خرابه ده عقیده چې څوک ترجمه کوي وایي هلکه د ده عقیده خرابه ده نو ورمخکې شئ دا خپله عقیده ورته بیان کې چې یا دوسته زما دا دا دا او دا عقیده ده په الله مې ایمان دی په ټولو انبیاو مې ایمان دی په ټولو کتابونو می ایمان دی په ورځ د آخرت می ایمان دی دا هر څه منم دوست ما ته ووایه دې کې کم یو غلطي ده داسې یو دعوت هم دغه کې نو قلت ورته ووایه یا اهل الکتاب ای اهل کتابو ای یهودو او عیسیانو دا تاسو موږ ته بد ولې وایې په موږ کې بد کار کم یو دی هل تنقیمو هل تنقمون تاسو بد نه ګڼئ منا زمونږ نه هلکه مونږ کې څه کار دی تاسو خو بد نه ګڼئ زمونږ نه الا ان آمنا مګر دا خبره چې مونږ ایمان روړی دی بالله په الله مونږ د الله په توحید ایمان روړی دی چې لایق د عبادت یو الله دی بل څوک نشته دا زمونږ نه بد ګڼې وما انزل او په هغې کتاب چې هغه رالیږلی شوی دی الینا موږ ته چې قرآن مجید دی وما انزل او په هغه کتابونو چې هغه رالیږلی شوي دي من قبلو مخکې د دی نه تورات زبور انجیل وان اکثرکم یقینا زیات ستاسو چې دي فاسقون هغه فاسقان دي معلومیږي په اهلی کتابو کې بعضې ښه خلک هم شته خو اکثریت د فاسقانو دی دی به وی اوهوهوهوهو د اسلام نه بدترین مذهب بل نشته دی د مسلمانانو نه بدترین خلک نور بل څوک نشته دی یا لکه تاسو استغفر الله استغفر الله وی په کتابونو کې د قرآن مجید نه بدترین بل څوک هغه نشته هلکه تاسو مسلمانانو ته وایې چې دا بدترین قوم دی که بدترین پیژنې راشه چې د ته بدترین وښایو بدترین هغه قوم دی تاریخ وګورئ چې د بدعملو د وجې نه الله د هغوی نه بیزوګان جوړ کړه او د بدعملو د وجې نه الله د هغوی نه خنزیران جوړ کړه نو چې تاریخ وګورئ بیزوګان الله د یهودو نه جوړ کړي دي او خنزیران الله د عیسیانو نه جوړ کړي دي موږ بد نه یو موږ ته مه وایې هغه قوم ته بد ووایې چې د بدعملو د وجې نه دغه شوي دي بیزوګان شوي دي او خنزیران شوي دي قل ته ورته ووایه تاسو موږ ته بد وایې هل انبئکم ایا زه خبر درکم تاسو ته تا بشرن په یو ډیر بد من ذالک د دینا تاسو اسلام ته بد وایې مؤمنانو ته بد وایې زه خبر درکم تاسو ته په ډیر بد من ذالک د دینا مصوبتا په بدله کې چې د هغوی جزا او د هغوی بدله ډیره بدی عند الله په نزد د الله نو هغه څوک دی منه دا هغه څوک دی لعنه الله چې الله په هغوی لعنت کړی دی او چې د ماشوم نم تپوس وکړي چې هلکه په تیرو قومونو کې الله په چا لعنت کړی دی نو درته به ووایي هغه یهود دي لعنه الله چې لعنت کړی دی په هغه باندې الله وغضب علیه او الله غضب کړی دی په هغه وجعل منهم القردة او الله ګرځولی دي د هغوی نبي زوګان هغه یهودو چې الله تعالی دوی ته ویلي و کنه چې د میانو ښکار د خالي پر ورځ مه کوې او دوی کوه الله بیزوګان کړه والخنازیر او خنزیران دا د عیسی علیه السلام زمانه کې و هغه مایده به نه راتله خوانچه دی به وی خوانچه خو شروع شوه خو ذخیراندوزي مه کوئ او بېماني مه کوئ چې دوی بېمانۍ شروع کړې الله خنزیران کړو و عبدت طاغوت او هغه څوک چې هغوی عبادت کړي وي د شیطان نو د شیطان عبادت څوک کوي په هغه وخت کې به عربو مشرکانو کو د طاغوت دوه معنی دي که معنی شیطانو کې هم صحیح ده او که د طاغوت معناو کې هر هغه څوک چې د الله نه بغیر د هغې عبادت کیږي اولئک دقه خلک چې دي شر دا ډیر بد دی مکانن په ځای کې عرب نه دي چې د چا بد بیانوي که نه نو داسې نه وایي پلانې خراب دی دې کې دونه مبالغه نشته وایي دا پلانې چې چرته ناست دی دغه ځای خراب دی مطلب دا دی دونه ګنده دی چې د د ګندهتوب د وجې نه دا ځای دغه شو کله ناګله ګورې د کامل سړي نه ځای کامل کیږي کله د ناقص سړي د وجې نه هغه ځای هم ناقص کیږي مدینه منوره نه ده وګورئ زوړ تاریخ یې څه دی کمزوری خو چې رسول الله کاملو او دی ورغې نو د هغه د کمال د وجې نه مدینې ته اوس کم کمال میلاو دی بې اندازې نو دا خلک ډیر بد دي مکانن په ځای کې وادولو دا ډیر ګمراه دي عن سواء السبیل د سمې لارې نه و په دې دغه کې یهودو کې منافقان ډیرو و اذا جاءوکم کله چې دوی راشي تاسو ته نو غوږونه به دله وخوري قالو نو دوی وی آمنا موږ ایمان راوړی دی چې ستاسو مجلس ته راشي د رسول الله مجلس ته به دوی رالل دا منافقان نو دوی به وی آمنا الله وی نه چې راننوتلم کافرانو او چې وتل هم کافران دي وقد دخلو او حال دا دی چې دوی راننوتي دي د پیغمبر مجلس ته بالکفر سره د کفر وهم کله ناکله یو سړی د دین مجلس ته راشي چې راننوځي نو خالی خو چې بیا وځي نو بیا ډکي نه نه دوی چې راننوتلم کفر او چې وتلم کفر وهم قد خرجو او دوی چې دی وتلی دی بیهی د دې کفر سره والله اعلم الله پاک ډیر عالم دی بما په هغه کارونو کانو یکسبو کانو یکتمون چې هغوی به پټولو زه بس دی وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا وجل آخرتنا خیر من الاولا دعاو که یا اللہ تزا نرزاش خدای خپل رحم په موږ باندې وکړي رب خپل کرم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ د حالاتو اصلاح وکړي عقیده رب زموږ درسته کړي اعمال رب زموږ درست کړي رب معاملات زموږ درست کړي یا رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه راته راکړي خدای د خپل پیغمبر علیه صلات وسلام په حدیثو باندې صحیح پوهه کړي رب د قرآن او د حدیثو اتباع زموږ نصیب وګرځي ربه د قرآن او د حدیثو صحیح اتباع زمونږ نصیب وګرځې ربه قرآن او حدیث زمونږ نصب العین وګرځې ربه د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکې زمونږ کورنو بچو ته هم ورکې په قبر کې هم ربه د دې خیر برکت راکې په ورځ د قیامت هم ربه د دې عظیم خیر نه ته مونږ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 عاجله کامله ورته ورکړي وصلی الله تعالی